دي دا نه دا دوی مېسه شروع شو دا دوی مېسه چې دکنه دي کې بیا درې بابونه دي دا تر اخیره پورې دا دي کې درې بابونه دي اولنې باب تر یو سل او دویم آیات پورې ده 102 نمبر آیات پورې ده لری ډیر لاندې خلاصه ده اگر چې باب دی روګر دی خو خلاصې لاندې ده دا چې خلاصې ده چې په اول د دې باب کې سچره تفصیل د صفات د الله تعالی بیانې د پاره د اثبات د دعوی توحید چې کله هغه بیان کې سلور پنځوستم کې نو په پنځه پنځوستم کې رد کوي په شرک په دعا باندې د الله نه غیر د بل چا نه مددونه مغواړی ما فوق الاسباب راځي د الله نه غواړي د هغه نه پس بیا څه کوي بیا په هغه باندې دلیل عقلی پیش کوي په و پنځوس او ته پنځوس آیات کې او هغه به توري مثال دی چې دا کله وشي کنه دا غینه پس د انبیاء علیهم السلام او دلیل نقلی شروع کی د انبیاء علیهم السلام واقعات به شروع شي نو د نوح علیه السلام نبی د هود علیه السلام نبی د صالح علیه السلام نه بیا د شعیب د لوط علیه السلام نبی د شعیب علیه السلام نه دا برته بیانای بیانای تر اغا دو نوی نمبر درې نوی نمبر آیات پوری د درې نوی نمبر آیات پوری دا واقعات ذکر کی بطور د دلیل نقلی نو د اغه نه پس بسی بیا بیا به کوم دینو په آیاتونو کې نه آیاتونو کې بیا تا تا سخی دي ته وای تذکیر بالنعم والنقم نعمتونه به ذکر کوي په خلکو مې نعمتونه کړي دا غي نه دی عبرت والی نیک ول نو بیا عذابونه راولم بیا پاغي باندې اوډا شي صحیح شو بس دغه خلاصه نه دا دغه دا د صورت د دې باب سره خلاصه ده البته د انبیاء علیهم السلام په واقعاتو کې بیا خپل خپل ځای کې خبره کو خو په دې مجموعي واقعاتو کې دری خبرې مقصود دي یو دا چې توحید طرف ته انبیاء علیهم السلام دعوت رسول دي دویم نمبر دا چې دا هغه به اوله دعوت یا د صورت څه دعوت د صورت اوله دعوت یې راشو ها فلا یکن فی صدرک حرج صحیح شو فلا یکن فی صدرک حرج شجاعت پیدا کا بہادر ته دعوت ته وګوره نوح علیہ السلام څنګه بہادرو هود علیہ السلام څنګه بہادرو شجاعت بهادری و پکې دویمه داوا چې هغه د الله د قانون تابعداري ته خلق را بلل او د غیر الله د قانون د تابعداري نه خلق سکول منی کول دک دی خو ته ګوري ان ربکم الله دا اول سکی اول ما تاسو ته وی صفات د الله بیانې او په دې کې رد په سلور قسم شرکونو باندې ها شرک فی فی العبادت شرک فی التصرف شرک فی التحلیل والتحریم شرک فی الخلق والامر او شرک فی البرکات دا ټول دغه کوي ها خو چې راضی دا صرف د الله نه غواړي دا ته وای ان ربکم الله یقینا رب تاسو الله تعالی دی الذی غذاب ته خلق السماوات پیدا کړی اسمان او الارض او زمکا فی سته ایام پشپا ګور دې کې پشپا ګور دې کې د ازمکا او اسمان نه پیدا کړی دي نو دوه ورځې دا شوې څلور هغه شنه څو ورځې شوې شپږ ورځې شوې خدا شپږ کمې ورځې دي د دنیا والا ورځې کې د آخرت والا ورځې دي نو بعد وی ابن عباس نه نقل دی رضی الله تعالی عنہ وای دا د دنیا ورځې دي خو دنیا خو نه ورځې چرته وي وای په مقدار د دې شپږ ورځو کې دا شوې دي دا کار د اتوار د ورځې نه ده دغه تاسو ته سوې خدای خبر اتوار ورځ ده ها د هغه ورځ نه شروع شوی و د جمعې په ورځ باندې ختم شوی دی دا د هفته ورځ شو دا خالی و په چې کنه په دې کې څه نه و صحیح شو د ته سبق زکه و چې دا خالی ده هم و ته پښتو کې خالی و یو باندې راغو ته څو نو مخري مو ته خالی و او دغه کوم دی نو دا شپږ ورځې دي او بعض وای نه دا د قیامت ورځ مراد دي نو قیامت ورځ بیا څه دي یو ورځ زر ورځ ده نو بیا شپږ زر کاله کې بیا یو ورځ شپږ زر کاله ده نو بیا شپږ زر کاله مراد دي چې شپږ زر کاله کې جوړ شوی خدا روایت ور صحیح نه ده صحیح شو بعض بیا ورځ نه شپږ ارادي اخلي خو هغه خبرې دي فی سته ایام په شپږ ورځ کې ثم استوى علی العرش بیا برابر شو الله تعالی په عرش باندې کما یلیق بشان بس مخکې موږ نزو کنه یار مخکې تش ته قصې کې پدې کې ذکر رسول متشابهات دي ثم ام مشابهه متشابهات نه دي ذکر ثم معنا ده چې بیا د دینه ورستو نو د دینه مخکې چرته مونږ څه پته لګي پوه شئ استوا استوام صدا استوا چې الله تعالی په عرش باندې استوا کړی ده څنګه ده امام مالک لسړی راغی ورته وی زمونږ رب په عرش باندې څنګه استوا کړی ده هغه ورته وی هغه غلې شو اول خو په هغه خلی رالی دا الله نوم واوري د ډیر څخه وډار کو دا غي نه پته خپل لری کړ بیا وی الاستواء معلوم استواء معلومه د قران کې راغلی دا والکیف مجهول کیفیت مجهول لمون ته نه معلوم څنګه دا والایمان به واجب ایمان راوړل ته واجب دی والسؤال عنه بدعه او پختنه کول د دې په اړه کې بدعت ته فاخرجوا هذا المبتدع من مسجدنا ودا بدعت زمون د جمعه نو باسه پوښوي نو دا سوي دغه کې باندې خبرې نه کې ثم استوى على العرش دا رنګ عرش څنګه دی مونږ ته پته څنګه دی دا متشابهات نه دي یو غش الليل النهار پټي الله تعالی شپې لره فورز باندې یطلبه دا ورځ بیا دا ورځ طلب کوي دا شپه طلب کوي او دی ورځ لره حسیسن پتلواري زر زر زر زر مطلب دا دی ورځ او شپې ترمن د بل څه شي نشته دی چې ته وایې دا اوس نو ورځ دا نه شپه دا په وخت کې شته نشته دی نه دا زر زر یو بل پس راځي و شمس او القمر او تابع کړی دی الله تعالی شمس او قمر و النجوم او توري مسخرات تابع دی به امره دا امر د الله تعالی دا الله د امر تابع دی الا خبر چې له الخلق دا غي الله په اختیار کې دی پیدا کول والامر دا په اختیار کې دی امر امر نه مراد څه دی امر تکوینی او امر تشریعی امر تکوینی دا چې نظام چلیږي کنه د ازمک اسمان دا ټول د الله په امر چلیږي نو دا امر د الله په اختیار کې دی او امر تشریعی دا دی چې دا کم قانون دی کنه الله تعالی موږ تاسو ته را لګلې دا امر تشریعی دی نه په دې کې وسره چا اختیار شته نه په هغه کې وسره د چا اختیار شته متصرف یو الله تعالی دی عبد العزيز شامینا ابن جرير او ابن كثير دواړو روایت را نقل کړل دي من زعم ان الله تعالی جعل لعباده شيئا من الامر فقد كفر على ما انزل على رسول على انبيائه وای چا چې دا عقیده ولرله چې الله تعالی په نظام تکوینی کې یا په نظام تشریعی کې په خپل امر کې بندګانو تم تشه ور کړی دی نو یقینا د کافر شو په هغه کتابونو باندې چې الله په خپل نبیانو نازل کړی ها دا ډیره خطرناکه خبره ده نو دا علاله الخلق والامر تبارک الله برکت ورکون کې الله تعالی دی برکت والا دی برکت ورکون کې دی رب العالمین رب د مخلوق دی د رد سلسل برکات وکړو چې برکت یو الله ورکي ښا خراب شې دی باندې به تفصیل کو که خیری د سورۃ فرقان پاول کې ها هغه بال ترازی ارزه کې بخپل خپل تفصیلی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا مدد غواړي ربکم در خپل نا تضرعا فعاجزی سرا وخفیتا او په پټه باندې چغه مو حاله کچی اسمان او مکه په مخ راغستی دي خو الله تعالی ته پټه پټه دعا کا وکنه بس پټه دعا کا دا آداب د دعا ذکر کوي یو درب نه دعا کوا بل تضرع عاجزی سره کوا عاجزی نه دام چې لاسونه پکې اوچت کې پوه شو کنه الله تا وخوفیتا او په پټه کوا انه لا يحب المعتدين یقینا مغه الله تعالی نه خوخی تجاوز کوونکې په دعا کې په دعا کې تجاوز څه دی وای چې ته مطلب دا دی چې په تیز کې شور دراغت تر خلق د ځان نه تنگ کړل یو یا تجاوز د دعا کې دا دی چې د غیر الله نه مدد غواړي د غیر الله نه دعاګانې کې یا تجاوز په دعا کې دام دی چې کم منقول د نبی علیہ السلام نه دعاګانې دي اته تاغي کې د ځان نشپیش ورځاتې خو څه کنه باز سړی کنه په کې د ځان نشي ورځاتې مو بیا تا وا د نبی علیہ السلام نه څنګه نقل دی هغه شان ته ذکر کاوه یا په دعا کې د ځان نه دوی نیو ټکی ور داخله یو صحابیو زوی دعا کوله وی اللهم انی اسالک قصرا ابیضا فی یمین الجنه پس د اس جوړې دوه د ځمکه نه الله د ځمکه په توحید برابر کړی دا نو تاسو په شرک مکوي ودعوه او مدد غواړی د الله نه خوفا پیر سرا چې دا نه چې سوال لا رد نه کی چې نه قبلم ځا وطمعا او پتم سرا چې قبول به کی دا دواړه خبرې بکې ان رحمت الله یقینا رحمت د الله تعالی ثواب د الله یا قبل دل رحمت نو مراد قبل دل د دعا دی قبولیت د دعا د الله تعالی قریب نزدې د من المحسنین د محسنین سره د احسان کوونکو د اخلاص کوونکو خلکو سره د الله تعالی سره هغه ثواب دی او د الله تعالی د غي دعا قبل قاری ته نږدې ده او هو الذی خاص الله غدا ته یوسل الریا اوس په دې داوا باندې د ری پیش کړي چې ولی یو د الله نه غواړ د بل چانه نه غواړ وای زکه او هو الذی خاص الله غدا ته یوسل الریا حلالیږي بادونه بشرن زیر ورکون کی بین یدی رحمته مخک در رحمت د الله نا دا دلیلم دی او دا مثالم دی در رحمت د الله باران دی د باران نمک کی هواګان راشی مختلف قسم هواګان ګوری کله قران ریح مفرد ذکر کای هغه د عذاب په ځای کی ریاح چې قران جمع ذکر کای نو دا همیشه د خیر او د رحمت په وخت کی وی او بیا هواګان غنی دی یو ریح السبا دی د مشرق د طرف نه کومه هوا راځي ریح السبا ورته وي هغه وریځ راولي یو ریح الشمال دی هغه ریح الشمال یو ځای کوي یو ریح الجنوب دی هغه جدا جدا کوي یو ریح دغه دی ښا هغه ته ریح د مغرب ریح الدبور ورته وي پوه شوي هغه د عذاب والا دغه دی ښا هغه د عذاب هوا ده خجی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتا تر دې پورې اذا اقلت کله چې دا هواګانې پورته کی اقل ترفعت پورته کی صحابا وریز ثقالا درنا درنی وریز پورته کی د اوبونا سقناه نو مونږ شړو دا وریز لبلدن اغه اغه خارتا میتن چې هغه وچته هغه باندې باران نه شوی نو هغه ته بوزو فانزلنا نو مونږ را ورو به په دغه وریز سره الماء اوبو فاخرجنا مونږ را وباسو به په لیوبو سره من کل الثمرات هر قسم غلی هر قسم غلی مارته ویلو میوه مان باندې کې میوه فاکهه ورته وای ثمرات معنی غله ده کذالک نخرج الموتى دارنګ به مونږ راو باس مړی لعلکم تذکرون دې لپاره چې تاسو نصیحت واخلئ اوس دا دلیل عقلی مو او دا مثال مو دلیل عقلی په دې خبره باندې چې الله تعالی نه زکه غواړي چې دا ټول باران اسباب او مسببات ټول الله پیدا کوي باران مگر راوري او بیا فصلم پاغیرا درغونی دا ټول کار داغه پلاس کې زکه داغه نه غواړي نو دبل چانه مغواړي دویمه خبره دا ده چې دا مثال هم دی مثال څنګه دی مثال په دې شکل باندې دی چې ګور الله تعالی به مړي په قیامت کې دغه شان راځوند دي کذالک نخرج الموتى لکه څنګه چې باران اوري او فصل پر او باسي داسې به تار راځوند دي بل مثال دا څه دی چې انبیاء علیهم السلام چې الله تعالی را لېږلي دي خصوصا نبی صلی الله علیه وسلم دا غینه مخکې هواګانې راتلې هواګانې سړي په تورات انجیل کې داغه تذکرہ وا نو چې هغه رالی دا غینه پس د الله رحمت نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی راولې کو پاغي نبی صلی الله علیه وسلم سره الله تعالی علوم خوار کړل قسمه قسم میوي را پیدا کړي قسمه قسم علما الله پاک را کوټو کول دا الله تعالی دا غینه جوړ کړ ها والبلد الطيب او هغه کله ها هغه کله سرسبز هغه خار خوګ طیب پاک پاک معنا نه دلته کې دلته کې د طیب معنا مارته طیب او خبيث ډېر معنی کړی وي نو د طیب معنا دلته کې څه دی هغه کله الطيب آباد خوګ سر سبز ته وتوي چې هغه ځمکه کې خیرات ځمکه لري کنه هغه خار خیرازه یخرج نباته راوزی بوټی داغه باذن ربه په حکم در رب داغه والذی او اغز مکا خبوسات خورنا کلا خبوسه معنا قبیص از مکه دا خورانا کم وته وای هغه سپین سپین دغه څه کړي خورا اکا څه زله شلنګ ها لا یخرجو نراوزی نراو نراوزی الا نکدا مگر هغه مرکوندای الکه هغه ازغیدار بوټه سره تاسو پیژنئ کنه هغه درې قسمه از غي پکې یو طرف ته بل طرف ته یغی ته ناقد وای ته شو هغه بد فصلونه را پیدا کی کذالک نصرف الایات دارنګ مونږه بار بار اړو الایات دلائل د توحید د الله تعالی لقوم د پاره دا قوم یشکرون چې وای شکر ادا کوي ولقد لقد ارسلنا نوحا اوس دلائل نقلیه شروع شوخه دا قصه د نوح علیه السلام اول لته شروع کړه پدې کې درې دغه دي خفایدې دي یو دا چې ګور نوح علیه السلام څنګه شجاع په دعوت کې نو تاسو هم داسې بهادری اختیار کړئ فلا یکن فی صدرک حرج نوح علی السلام دعوت چلولې او تتا د الله قانون ته تاسو چلوي نوح علی السلام دعوت توحید ته چلولې او ادعوا ربکم تضرعا وخفیا دری ور دعوت سره به راځي اوس دا ګوري لقد ارسلنا الله ويقینا او دې مکه سره مثال داتې لري چې څنګه الله تعالی بارانونه را لېږي او مکه ته راځوندې کوي نو دا رنګ پیغمبران را لېږي او پاغي سره روحونه د خلکو راځوندې کوي یقینا مونږ را لګلو نوح علی السلام نوح سوکو نوح ابن لامک ابن متوشلح ابن ادریس ابن یرد ابن مهلابین ابن انوش ابن شیس ابن آدم علیه الصلاۃ والسلام د آدم علیه السلام نه زر کاله پس نوح علیه السلام راغلی دی په دې میانس کې شرک او کفر نو اول د کفر په مقابله کې چې پیغمبر راغلی دی هغه نوح علیه السلام دی دا غینه مخکې آدم علیه السلام پیغمبرو خو د شرک مقابله کې نو الى الى قومه قوم خپلتا د خپل قوم تراغه فقال نو وی یا قوم ای قوم زما اعبد الله بندگی خاص کوي الله لرا مالکم نشتر تاسو لرا من اله سوک معبود غیره غیر د الله تعالی نه د نوح علی السلام دعوت یو دعوت د توحید دویم دعوت د عذاب نه یری انی خاف علیکم وی یقینا زیریګم پتا سو باندې عذاب یوم عظیم د عذاب د غورز لوینا ورځ لوی وای قیامت ته ابا دی وای نه د هر د هر عذاب ورځ لوی ده هغه غټه دفتر ورځ ده قال الملأ اوس انکار په دې هر واقع کې وتا ته دعوت ته نبی انکار د قوم طریقه د انکار او عذاب دا برته ذکر کړي نو اوس د دې قوم انکار دی قال الملأ وی سردارانو من قوم غټانو دلته د ملأ نه مراد څوک دي د دې د قوم مشران دي غټان غټان ورته ولي وای ملأ ورته ولي وای ځکه په دوی باندې مجالس ډکو یا دا چې دوی د هر قسم نعمتونو نه ډکو من قومه د قوم د نوح علی السلام نه و ان لنراکا یقینا مونږ وینو تا اے نوح فی ضلال مبین په گمراهی ښکارا کې نوح علی السلام ته وی تخکارا گمراهی ته مونږ ته دا خبره کې چې یو الله ومنه دا دومره کارونه یو خدای چلول شي قال نوح علی السلام ورته وی یا قوم اے قوم زما لیس بی ضلالتن نشته دې په ما باندې سو گمراهی هیڅ قسمه ضلالتون نکره راوړو هیڅ قسمه گمراهی را باندې نشته ولکنی رسولن لیکن د قران علی ګل شوی من رب العالمین طرف رب العالمین نا ډیوټی ذمہ واری پیغمبر دارا او بلغکم رسوم تاسو رسالات ربی پیغامونه در رب زما وانصح لكم او خیر لکم تاسو د پاره واعلم ذ پویګم من الله د الله تعالی نا ما په هغه سبانه لا تعلمون چې تاسو په نه پویګی پیغمبر په خپل امت کې رټور نغت عالم او اعلم من الله ما لا تعلمون دا په دلیل دی او عجبتم ان جاءکم اوس دوی انکار وکړو د انکار د پاره وجه ویلا هغه په سورته مؤمنون سلیوشتم آیات تلکم سی پارا کې برازي دوی سوې وی ما هاذا الا بشر مثلکم وی نه دا مگر تاسو غوندې انسان دی یرید ان یتفضل علیکم پوښوي وی دې غواړي تاسو باندې ځان غوړه کی سړی او انسان لا پیغمبر دی دوی دا خبره وکړه نوح علی السلام ورته وی او عجبتم اتنکرونا تاسو انکار کوي وعجبتم او تاسو ناشنا غنی دا خبره انجاکم چراغ تاسو ته ذکر من ربکم وحید طرف درف تاسو نه علی رجل په یو سړی باندې منکم چې تاسو د جنس نه دی لینذرکم دې پار چې تاسو او یری د عذاب د الله نه ولتتقوا دې پار چې تاسو تقوا کوي د شرک نه ولعلکم ترحمون او دې لپاره چې تاسو باندې رحمت وکړي چې د الله تر طرف نه دی باندې تاسو ناشنای تاسو چې دا عجیب خبره ده مونږ نه منو فکذبوه نو دروغ جنو غن دي قوم د نوح علی السلام هود نوح علی السلام فانجیناه نو بچ کوم د نوح علی السلام والذین واکسان معه چې د نوح علی السلام په ملګر کې آکیو فل فل کې په بیړای کې په بیړۍ کې سره څوک د نوح علی السلام سره نو دې کې مختلف اقوال دي بعض وی دوا یا کسانو نه نیم سو کال دعوت چلولیو دوا تیا کسانو بعض وی دوا تیا هم نو شپږ کسانو درې د خپل بچیو یو بیم کافر او درې چې کوم دنو هغه انګین دی وی د دې درې او دامنو خدای وی بس دا شپږ کسانو سره خدای سره بیمار نه وړ نور چا نه وراوړې خدای کافر وا فکذبوه نو دروغ جن وګڼه دوی د نوح علی السلام به ته دروغ وای فان جینا نو موږ بچ کړه نوح علی السلام ولذنا کسان ما او چې د سرو په فل کې په بیړای کې په جنوبي عراق کې دا واقع شوی وخا او بعض وی دا نوح علی السلام ټول امت تراغله خو دغه وخت دنیا کې دغه ځای کې خلق بس نور علاقو کې نو آباد شوی دا ها په دغه علاقه باندې او اغرقنا الذين كذبوا او غرق کړنګا کسان چې دروغجن غړنیو به آیاتنا آیاتنا زمونږه انهم یقینا دا قوم د نوح علی السلام کې وکانو ودی قوما عمین دا یو قوم وړوند د حقنا دا قوم د حق نه لاندو دا ظالمان دوی حق نه منلو اوس د نوح علی السلام واقع تیر شو او پسې واقع دغه د هود علی السلام دغه و الی عاد عاد سوکو عاد د نوح علی السلام او په اولاد کې بیا دغه بچي پاتې شو سام د سام په پنځم پوش کې بیا وی عاد راغی بعضی پنځم وای بعضی لاند وای ښا او عاد بیا دا دا قوم چې دا د عاد اولادو خو دې قبیله ته عاد وای خو دا قبیله په نوم د نیکه باندې ورته نوم اخلي دا د دې د نیکه نوم عاد ښا د نیکه نوم عاد او دا دغه دې د پیغمبر راغلو دا په کومه علاقه کې دا په خلیج فارس کې ښا خلیج فارس کې او دا د نوح علی السلام نه یو پی دغه د نوح علی السلام نه بیا 15 پیړۍ وروسته 1500 کاله بعد و الی عاد او عادیان تعالی وی و ارسلنا الی عاد موږ را لګل او عادیان تا خاهم رور د دوی هودن هود علی السلام اے رور د دوی ځکه د قبیلی نه وکنه په امت کې د پیغمبر مثال سوی د رور وی د مشر رور دا چې اسماعیل سے پخوا ویلو رحمه الله هغه دا کیسه کړې و چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو سره هغه اورور دی نو دی پر الیانو په فتوا ولګولا وی دا د نبی علیہ السلام ګستاخی ته لہذا دا کافر دا سره دا کافر دی وبد وخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل فرمایي اعبد الله وکرم واکرم وقاکم دا الله بندگی کوي د خپل اور اکرام کوي نبی علیہ السلام په خپل ځان یادی امت ته نه ویلی او نبی علیہ السلام په خپل د اخیری امت تبارک وای وای هم اخواننا اخیر زمانہ کې بقل کراشی زمون رونه وای ښا خوش وی نو دا او دلته وګوره وای لا عادن عادیان تاقهم رور د یهودان هود علیہ السلام هود ابن صالح ابن ارفقشاد ابن سام ابن نوح علیہ السلام قال دی نوح دی هود علیہ السلام دعوت ورکو وی یا قوم ای قوم زما د د دعوت ګورا دام توحید طرف ته دی وی ای قوم زما اعبد الله بندگی خاص کوي الله لرا مالکم نشته تاسو سره من الہ سوک معبود غیرو غیر د الله نه افلا تتقون آیا تاسو یری گئی نه د عذابنا عذاب په در باندې راشي دا فلا تتقون تذکوي چې نوح علی السلام قصه خو مخه تا وکنه وی دا غي عذاب غوندې عذاب په در باندې راشي صحیح شو نو دا دا شو قال الملأ الذين نو وی هغه غټانو دا کسانو کفرو چې کافرانو من قومي د قوم د هود علی السلام نه وی ان لنراکا یقینا وی مونږ وینو تا فی صفاحت فکما قلتوب کې وی ته ډیر کما قلنو هود علی السلام ته وینا اعوذ بالله و ان لنظنک او یقینا مونږ ګمان کو پتا باندې من الکاذبین د دروغ جنونه په دوه طریقو سره انکار کوي مونږ تازه کنه منو چې یو تک مقلی او یو دروغ جن پوه دا خبر یو کړه اعوذ بالله قال نوح علیه هود علیہ السلام ورته ویا قوم ای قوم زما لیس بی صفاحت نشته ده فما باندې هیڅ قسمه کمقل توب سکمقل نیمه بی وقوف خلقو تاسو ما تاسو وای ولکنی رسول لیکن د قران لګل شوی من رب العالمین طرف در رب مخلوقنا وبلغکم رسول تاسو رسالات ربی پیغامونه در رب زما وانا لکم ناصح امین او یقینا زیم تاسو د پاره خیر لټون کې او امانتدار د خو تاسو تاسو خیر غواړم چې د عذاب نه بچی او امانتدار مې وحی مې ته صحیح را رسول دا نوح علیہ السلام هغه انصح لكم د نوح علیہ السلام هغه ویل مضارع سره او دا ناصح نو وی ذکر د لګ ډیر ملګری وو هغه دې پیجنده هغه ویچ دا ناصح سره دی نو بیا تعارف چې راغلی نو پایله ذکر راوړو او نوح علیہ السلام کیسه کې ویل قال الملأ من قومه دا غرض قوم سره دغه غټانو دا خبره وکړه او داوود علیہ السلام ته کی وی قال الملأ الذين كفروا من قومه د د په قوم کې هغه کافر او ملکانو دا خبره وکړه دا ویلی وی ځکه د نوح علیہ السلام ټول ملکان کافر او د دغه کې سو ایمان راوړل نو ځکه دا په فرق راوستو او عجبتم او بر او عجبتم دیم دا خبره وکړه وی نه مړ ته سړی مونږ دا نه منو دا ټول باندې دا کړی دا ان نؤمنو ان نؤمنو لبشر مثلنا دوی دا وای مونږ په بشر باندې ایمان راوړو په انسان باندې دغه رنګ به په دغه کې راځي سورته مؤمنون کې راځي د نوح او داوود علی السلام بارک هغه تذکرہ ته داوود علی السلام نشته دی خدا د چې وای د نوح علی السلام نه پس یو رسول لاغلی هغه په بارک قوم دا ویلو چې دا سړی د مونږه ځکه نه منو درې دیر شمایات کې بال تراشی او عجبتم آیات تاسو تعجب کوي آیا ناشنا غړي انجا کوم ذکر من ربکم چراغ تاسو وحی د طرف درف تاسو نه علاوه د ان په سړی باندې من کوم تاسو نه لیون درکم دې پارتی تاسو ویری د عذاب د الله نه واذکروا یاد کې اذ جعلکم خلفاء خود ور سره لعلکم ترحمون نه وی بلکې د الله انعامات ته فورا شروع کړ وی یاد کې اذ جعلکم چې کله جوړ کړ الله تعالی تاسو خلفاء آبادون کې د زمکه من بعد قوم نوح پس قوم د نوح علی السلام نه ګور نوح علی السلام قوم هلاک کړو نو تاسو راوستي ګور دا دې ته نه ګورئ نوح علی السلام قوم خو په جنوبي عراق کې دا په خلیج فارس کې خو لیکن دومره خبره چې صرف دا وا چې دنیا راغله پس چړنګ شونه بیا دوی راغل خا په قوت کې من بعد قوم نوح و زادکم او زیات کړ دی الله تعالی تاسو لپاره په خلق په پیدایش کې په خلق کې په پیدایش کې بستتن فراخی الله په پیدایش کې فراخی درکړي نسل در زیات کړی دی یا و زادکم او زیات کړ دی الله تعالی تاسو لپاره په خلق په قوت د جسم کې بسطن فراخی غټ غټ مخلوق کنه کانهم اعجاز نقل منقعر را بشی صورت قمر کې چې کله مړ شو نو داسې پراتو تا وایي کنه کجوره سره د کجوري ډډونه چې کوم دغه پراتري داسې غټ غټ شیانو ها ها فذكروا على الله نو یاد کې نعمتونه د الله تعالی لعلکم تفلحون دې پاتې تاسو کامیاب شئ قالو دی ورته وی اجئتنا دی وی چې او مونږ تاسو ومنو اجئتنا یا ته مونږ تر اغله لنعبد الله وحده دې لپاره چې مونږ د الله د الله یک یو عبادت کو او مونږ د یو الله عبادت کو دا بس د مشرکانو جګړه ما تاسو ته ویلو د موحدینو مؤمنانو طرف دې کې دا چې د یو الله عبادت خبر راته مکوي نور دا چې الله په ایمانو الله په ایمانو لکه سورته صافات کې بم دا شان کې راځي ښا چې دوی بداوي چې او صورت سات کې بم راشي اجعل الالهه الها واحده آیا جوړ کړ د ډیرو خدایانو نه یو خدای دا څنګه خبر ده مونږ نه دا د غنو و اذا ذکر الله وحده وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره کله چې دوی ته الله یک کی आवाज ذکر شي نو بس دوی په غوسه کیږي پوه شئ او چې کله وسره نور خدایان ذکر کوي بیا خوشاليږي ها ابو جهل بتواف دا کول کنه تواف به کول کنه څنګه به تواف کول د کعبه نه دا سی بی لبیک اللهم لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك پوښتنه دا دی ورپسې ویل وی الله زه حاضر ما پوښتنه حمد تعالی را دے نعمت نستا دی حکومت ستا دی ستا سره بل شریک نشته دی مگر هغه شریک چې تا ور لخپلا شرکت ورکړل او ته دا مالک هغه خپل اختیارات نه لري ور داسې به منل ښا د ابو جهل د ابو جهل تلبیه د مسلم کې وګورښته دی په ترمذی کې مشته لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا او پریک د مونږه چې عبادت کول لاغي پلارانو د مونږه مشرانو د مونږه فاتنا مونږ په نو کو دا کار مونږ خو دا خبره نه منو هغه ته یې عذاب ته در باندې راشي وی فاتنا را ولا مونږ ته بما هغه عذاب تعیدنا چې مونږ سره وعده کې ان كنت من الصادقین کچری ته درشتون نه پرې راتلو د عذاب کې قال هغه ته وی نیمه نه او د احترام ورته وی قد وقع علیکم یقینا واقع شوی په تاسو باندې من ربکم نه طرفه در تاسو نه رجسن پلیتی و غضب او غضب پلیتی سره بعد وی عذاب دی چې عذاب در باندې بس مقرر شوی دی یا دا چې رجسن پلیتی مطلب دا دی چې تاسو په زړونو زنګ راغلی دی دا الله په غضب اخته او تاسو توحید نه نصیب کیږي اتجادلوننی نو دوی ورته خبر او کوي او ته خبري پوه شي زمونږ غفلانې بوت چې ده کنه هغه د دې کار ذمہ دار دی او غفلانې د دې کار غفلانې به تا راګیر کې برابر بلی کی هغه ته دې مړ اتو جادلوننی آیا تاسو بحث کوي ما سره فی اسماء فاغن نمونو کې سمیتموها چې تاسو پکې خودي دي چې دا د دې ذمہ وار دی دا د دې ذمہ وار دی دا نمونه نور نمونه خلق وانا پلاران دي لیکن دغه نمونه په تاسو یې دي انکم تاسو وا باوکم مشران تاسو ما نزل الله نه نازل کړ الله تعالی بها په دغه نمونه باندې من سلطان کم دلیل هیڅ دلیل پر سره نشته له تاسو به دلیل نمونه یې دي فانتظرون انتظار کوي دا د هود علی السلام دعوت ته بیان کړي د هود علی السلام غون د کلک شد عادیانو مخ ته دعوت بیان کړو نو تشجیع علی التبلیغ شو ما انزل الله طرف ته دعوت بیان کړو نو تم ما انزل الله ته دعوت بیان کړو کا دریم نمبر هغه چې کوم ته توحید دعوت کړو تر توحید دعوت وکا او تر دا ویلا سمودا قوم صالحا او صالح علیہ السلام چې کوم دی نو دا بل پیغمبر دی صالح علیہ السلام دا پیغمبر چې دی نو دا په دغه کې راغلی دی دو دغه نه روان چې مدینه نه شام طرف ته نو له تبوک او دی په میان کې راځي مدائن صالح ورته وای په هغه علاقه کې کوم دی نو دی راغلی صالح علیہ السلام حجر ورته وای نو دغه صالح علیہ السلام بیا راغی دا بیا څو پیړۍ پیړۍ وروسته دغه نه راغی د هود علیہ السلام نه پس راغلی دی خا ویلا سمودا او سمودیانو ته مونږ را لېګلو اخاهم رور د دوی صالحا صالح علی السلام قال دی صالح علی السلام دک دعوت ټول دا دعوت ته دی پسې یا قوم یا قوم ما اعبد الله دا دعوت ته بندگی خاص کې الله لرا مالکم نشته تاسو لرا من اله څوک معبود غیر او غیر د الله نه قد جاءتکم یقینا راغلی تاسو بینه واضحه راغلی تاسو بینه واضحه موجوده من ربکم طرف درف تاسو دوی معجزه غوښته واوی مونږ تر دې کان نه او خراو با کوم بتاو منو هغه و تراو با ترا وی دا معجزه ته واضح راغلی دا هذه ناقۃ الله دا او قد الله دا دا او قد الله دا الله ته نسبت تشریفا شو او دی وجنه چې صرف دا چانه پیدا نه وا الله تعالی دا سره علی غلی وا لکم استاس را پارا دا آیتن دلیل په نبوت زما باندې په توحید دا الله باندې فذروها نو پریک دی دا اوخه دا اوخه پریک دی تاکل فی ارض الله چې خریب خوراک کوي پس مکه د الله کې دای بدا اوخه دای معنا کول هغه ته دا مدغه کوي دا پری دی چې دا بس تاسو له خوراک مور کوي الله بوله ور کوي خو چې بل دا کې راځي لا شرب ولکم شرب یوم معلوم دا وبوس کله یو رب د دین اور یو رب برچای د نور تاروي خو چې ولا تمسوها او مر توي دي ته بسوء تکلیف فیاخذکم عذاب علیم نو برتی کی تاسو عذاب دردونکې په غرونو کې ځان لا بیا کورونه تراشي دې د بلا بچو ته داسې انجینرینګ زده وکنه چې په غرونو کې به ناشنا ناشنا آبادی کولې ښا د نغر کې به کانی کنستل او جوړول به برابرول به اوس ما غشتره په مدائن صالح کې وز فذكروا علی الله یاد کې نعمتونه د الله تعالی ولا تعصوا مگر دی فل ارض پزما کې مفسدین فساد کوونکې فساد کوونکې ورته ځکه وي د دوی په علاقې کې یو نه هډالې وي د بدمعشانو هغه به سکول هغه به فساد کولو سورت نمل کې وراشي شپه اته سال وی اختیار کې وکانه فی المدینه تسعه راحتن وی په خار د دوی کې نه هډلې یفسدون فی الارض فساد دې کو پس ما کې ولا یصلحون اصلاح بین کولا وی هغه بدمعشانو سره مگر دی قال الملأ الذين استكبروا نو وی غټانو استكبروا چې هغه ځان لوی ګڼل من قومه د قوم د صالح علیه السلام نه دې سره استكبروا ځکه دوی سره ټکنالوژي مضبوطه وکنه هنر مضبوطو او مال وسره ډیر دوی ځان غټ کړو للذنا کسانو ته استضعفو چې کمزوري کړی شوی لمن هغه چاته امن منهم چې ایمان راوړو د دوی نه کمزوري خلقو په صالح علی السلام ایمان راوړو دا بدمعشان پس رالل وی اتعلمون آیا تاسو عقیده لرئ تاسو یقین کوئ ان صالحا چې یقینا صالح مرسل را لګل شوی د رب دی طرف در خپلنا وستا څه خیال دی صالح علیہ السلام در الله رسول دی هغه کمزوري خلک چې وکنه هغه ډیر تکړه قال او هغه ورته وی ان بما ارسل به مؤمنون اله کثره پر رسول خو سکه مونږ ته ایمان هم راوړی دا پر رسالت باندې سم کلک خبره ورته وکړه یی ګدرنه نه ان بما ارسل به یقینا مونږه پاغه سبانه چې را لګل شوی له پیدا صالح علی السلام مؤمنون ایمان راوړونکیو نو قال الذين استكبروا نو دی غټانو وی وی دی غټانو آکسانو استکبرو چې دانه لوی ګڼل وی ان بالذی یقینا مونږ په هغه سبان امنتم به چې تاسو په ایمان نه وړل کافرون کفر کوونکی مونږه په نه منو تاسو د وجنا ته تاسو وای چې مونږه منو نو فعقر الناقه نو زخمی کړه هغه اوخه خوش قتلوا آباد ما عقروها اوله زخمی کړه دی قتل کړه ټول قتل کړه نه دا یو سره خو لیکن دا ټول پر رضا وکنه قدار ابن صالح حدیث کې راځي کنا فإن بعث رجل عزیز منیع پوښ کنا او فی رحته هغه یو سړی وو زورور او بدمعاش او خبيث او په خپل قوم کې غرا پاسیدو هغه وی د بيدل امړکم وعتوا عن امر ربهم او سرکشي وکړه دوی د امر در خپلنا وقالو دی او یا صالح اے صالح ائتنا پوه شئ فاصبحوا نو سبا کدی او ګرځیدل فی دارهم په کورونو خپل کې جاسمین پړ مخه پریوتون کې اے دغه شانته سړی پریوزی کنه داسې په داسې پریوزی د تسوی جاسم ورته وای الله وای جسم اصل کې هغه سکروټه ته وای کنه چې هغه په ځای باندې ساړه شي پوه شئ نو داسې په ځای ځای سهار لپراتو بیا یې سم نو پوه شئ ما ته ګرانه ده یا आवाज وشنو زړه زړه کو خړ دي ته زړه دغه وی پیل کېدل وای راځ فاغه رټه القلب وتوي فتولى عنهم نو فتولى عنهم نو مخواړو روان شو دا هود علیہ السلام عنهم د دوینا هود علیہ السلام ته لاړو ښا خدا کلام کې ترتیب نه دلته کې دلته قصه تا مخ کې کړه هغه بیا الته په صورت دغه کې هود کې بیا ردی تفصیل لازم هغه ترتیب به راځي دلته کې اول هود علیہ السلام ته لاړو فتولى عنهم هود علیہ السلام ته لاړو وقال وی یا قوم قوم زما لقد ابلغتكم یقینا ما هو رسول تاسو ته رسالت ربی پیغام در رب زما ونصحت لكم او خیر خیر مې ولټ ول تاسو ته پاره ولکن لا تحبون الناصحين لیکن تاسو نه خوښوي الناصحين خیر لټون کې خلق ولوط علیہ السلام لقومه اوس دا د هود علی السلام دغه د صالح علی السلام دغه ورته بیان کو صالح علی السلام راغلو قوم نو منلی الله تبا کړو دعوت ذکر کو دا انکار ذکر کو عذاب ذکر کو اوس د لوط علی السلام دغه د قصې تفصیل لوط علی السلام راغلو لوط علی السلام ته وو نو دا سجون تر راغلو شام کې اردن وتر سوی دی اردن خاطر راغلو او دا لوط علی السلام چې دا دغه علاقې نو دیو نه اقاهم پکې نه راوړي او دا لوط علیہ السلام ته داخل کې ابراهیم علیہ السلام ورارو خو چې په فلسطین کې ابراهیم علیہ السلام سره وو الته تعالی مرو ته صدون تلار شه دا قوم چې وو نو دې قوم بدغه کول بدکاری دې کولا د چا سره د ور کو سره د الکان سره دا هغه بد عمل خلق نو دې لوط علیہ السلام الله راولېګو ولوط ان قال لقومه او لوط علیہ السلام الله راولېګو کله چې وی قوم خپلتا وی اتاتون الفاحشتا آیات سورات تل کوي بی حیایتا ما تبقکم وما كان جواب قومه نو الله وینو جواب د قوم د دوی الا ان مگر دا خبر وقالو چې وی اخرجوهم وی با سیدا تعالی السلام او دا کورنۍ من قريتكم د خار خپلنا انهم یقینا دا تعالی السلام او دا کورنۍ سره وناتن دا داسې خلق دي یتطهرون ځان پاک پاک کوي دای مونږ سره ځان نه بزرګان جوړ کړی دا و با سید ذکرینه خو شوه سوس به وباسي چې وی باسي دا له مخلوقم دا کاری دا به غیرت قوم کنه بد عمل نو دا او اخرجوه وی باسي وی باسي سوس به وباسي حضرت شعیب علیہ السلام قوم له بدمعشان دي خندیران هغه وی لن نخرجن کوم به وباسو خدا سری دا کو د له مخلوق ته اجراګان دي نو دی وی اخرجوهم وی باسي من قريتكم انهم اناس يقينا دا ډلرا خلقيه تطهرون چې ځان پاک پاک کوي یعنی ځان ته دروغ له پاکي نسبت کوي یا دا دې دې ځان د کار نه بچ ساتي نو قطاده وي والله عابهم والله من غیر عیب دا ته عیب په لګو چې قسم دی غایب نه دی ځان بچ کول د دې کار نه دا ته عیب چې دی بلا عیب لګولو ها فانجیناه نو الله وی من بچ کړه لوط علیہ السلام واهله کورنۍ ددو الا امراته غیر د خضر دنا خزه هلاک شو ځکه هغه کافر و خو چې کنه کافر و نور څه صفات پکې نو صرف کفر و پکې ها نو کافر و هغه الله تبا کړه کانت من الغابرین و هغه درست پاتې کیدونکو نه په عذاب کې و امطرنا علیهم مطرا او راورول مون په دوی باندې مطرن باران د عذاب باران د عذاب مو پر راورول دلته کې دا وایي سورته هود کې براشي فجعلنا عالیها سافلها موږ د دې د زمکه را او چت طرف لاندې کو لاندې مو چت کو بل زمکه تر اخلاص پوه شئ نو دا دواړه عذابونه اول کې د کانو باران ورول چې د کانو باران کې ورولو د زمکه پورته کړه چې پورته کړه نو ته پیرا الټه کړه د پاسه په کې خو دا اوس هم تاسو بحر مردار ته ورشئ بحر میت الټه ده کنه ځکه چې په ساړه خپل دي کنه او په دې بار راغورځي دی په دې راوځي پوه شو هغه وجه دار چې غزمه کول تا شوی دالته کې اردن کې ویلا هو امطرنا علیهم مطرا راور مون په دوی باندې باران د عذاب فانظر نو وګوره کیف کان عاقبت المجرمین سرنګ یو انجام د مجرمانو ویلا مدینا قوم شعیبا خراش بل پیغمبر وګوره شعیب علیہ السلام لوط علیہ السلام دعوت چلو یو پکله کبانې د قوم مخه ته یک کی आवाज ولان کې په علاقې کې غریبو تا هغه شانته بهادری پیدا کا دویم نمبر لوط علی السلام دعوت چلول او منظر الله تا او تم منظر الله ته دعوت چلاوا اوس د شعیب علی السلام واقع شعیب علی السلام دا چې کوم دی نو دا په مدین کې راغلو د موسی علی السلام نه مخکې وخه په دغه دورونو کې موسی علی السلام سره ملاقات هم شوه دی ابراشی ذکر دی واقعا یو ځای مختار ذکر کړي نو موسی علی السلام نه دا مخکې په مدین کې وو مدین د بحر احمر بحر قلزم چوته وای دا د مصر سره دی د دینه په دې پوره غاړه باندې لګیدلې دی او دا چې کوم دی نو د ابراهیم علی السلام د یو بچی په نوم باندې دا کله دا خاص صحیح شو وایلا مدینا اور علی ګره مونږه مدین تا خا هم ورته شعیب شعیب علی السلام قال او ویلی شعیب علیہ السلام دته خطیب الانبیاء وی ها دا ډیر بهترین خطیب دی په انبیاء علیہ السلام کې او دو دعوت دو قسمه یو دعوت پر توحید دوی می قوم مالی معاملات کې سرمایدار قوم نو مارکیټ به آزاد د جسد پکې کې حقوا نو دا به تکول پکې به سودونه کول دا شانتی به تول کې کمې زیاتې کولو الله تعالی هغه تراولې کو قال ویلی شعیب علیہ السلام یا قوم یا قوم ادما اعبد الله بندگی خاص کئ الله لرا مالکم نشته تاسو من الہ سوک معبود غیر غیر د الله نه قد جاءتکم یقینا راغلی تاسو بینۃ واضح موجوده من ربکم طرف درف تاسو نه سموجوده دراوړی وا تفصیل نه دی معلوم خو سم معجزه قوم ته راوړي وا صحیح شو فاوف الکیلان پورا کوي تاسو پیمانه وردا تبل مالی اصلاحات وزدا کوي پورا کوي پیمانه ول میزان او تلا پوشي پیمایش او تلا چې کوم دنه دا دواړه برابر ساتي پیمانه شغه وی کنه چې پاره کې خلک شعر چې بس ویل کړه دومره شوان او یو چې کوم دنو تنه د پټول باندې تني نو دا دواړه سورته هود کې بیا راځي او کل میکیال او میزان هغه بیا عالی دي هغه برابر کین نو ګوره یو بدی په اعلی کې کمې کولو اعلی دې را وړه کړه پوښ لکه نن سبا باز خلک کانی مانی مات کنه نو هغه څه چلو کی یا کله به پټول کې د سړي د خیال نو اواز برابر دی واخلو پوښ دا کار کوي ولا تبخس الناس او مکه موي د خلقنا اشیاء لا تبخس الناس منن غړي کوي د خلقنا اشیاء هم سيزونه دا وي په غلا باندې په دوکه باندې ولا تفسدوا فی الارض او فساد مکوي په ما کې بعد اصلاحیا پس د اصلاح د جوړېدو دا غینا ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین دا دعوت چې دا خبره منل تاسو لپاره فائدہ مندي ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو ایمان راوړونکو په آخرت کې به فائدہ درکې یا ذالکم خیر لکم دې کار کې تاسو لپاره فائدہ ده ګټه ده ان کنتم مؤمن که تاسو یقین کوونکې په خبره ده ما نو دوی بل کار شروع کو صالح علی السلام کور پلار کې پټکونه ولګول ښا چې دا خو خلک ناراضي پوښوي نو چې څوک براتل هغه به نیولو زه واپس شه پوښم نه برازي او ته دغه ته ریډ زون ته وردی ای کې اپریشن شروع ولې تال تر رواني دا شانته به دغه کولو بل به سره دا کار کول چې خلک ته وي ته دغه ته تشترازي دا خو دومره غلط سړی دی نو دا دوړ خبر باندې رد کړي ولا تقعدوا مکی نه پی بكل صراط فهر لار کی توعدون چې تاسو خلق یا روي دا روي مؤمنان هغه نه راپری دی وتصدون عن سبیل الله او بندوي خلق د لارې د دین د الله نه من هغه څوک امن به چې ایمان راوړي په دې صالح علی السلام باندې وتبغونها ایوجا او لټوي تاسو دې لارې لره کوګواله سوای وتا وای دا مړه غلط دین باندې دی دا شبهات مبارک راولي دا ایوج دی واذکروا یاد کئ اس کنتم قلیلا چې کله وای تاسو لګو فکثرکم نو الله ډیر کړی و نو دې معلومی چې شعیب علیہ السلام نمک کې دا قوم کم او مالی له احترام کم زور او بدنی له احترام افرادی له احترام لیکن چې شعیب علیہ السلام راغی دی ډیر شو وانظروا وګورئ کیف کان عاقبت المفسدین څنګه وی انجام د مفسدانو و ان کان طائفه دته محاکمه وای شعیب علیہ السلام سره محاکمه کوي راځي تاسو څه کوي لاندې کوي راځي الله تبارک و تعالی پریږدو او انکار وکړه قال الملأ یا غټانو الذين كسان استكبروا چې غي ځان لوی ګڼل من قومه د قوم د شعیب علی السلام نه دوی ځان وړي لوی ګڼل دي سرمایدار او سره مال او سره ډیرو ویل نخرجنک خامخا مون بتا او باسو یا شعیب اے شعیب والذین کسان امنوا چې ستا ایمان راوړل ما کا ستا په ملګرتیا کې من قريتنا د خار زمونږ نه او لتعودن یا خامخا تاسو به واپس کیږئ فی ملتنا دین زمونږ ته زمونږ دین ته واپس راځي واپس وسړی هغه ځای ته راځي چې د کم نسلې نو شعیب علی السلام خدا اول نه کافر نو پیغمبر اسلام خدا اول نه پیغمبر پیغمبران خدا اول نه معصومی نو جواب دا غي دا دی چې دا دوی ګمان دا او شعیب علی السلام ته زمانہ دعوت نه چلولو نو دوی وی چې دا شعیب علی السلام زمون په دین باندې مخ کې دا دوی اس ګمانو یا دا دا چې دا دغه ول دوی په قوم کې بار ډیر خلک خدا ته یو کنه چې ایمان راوړو مکه کافر نو دی وته وی اول تعودن یا واپس کیږي فی ملت را دین د مونږه تا قال شعیب علیہ السلام ورته وی اولو کنا کاریه اے اولو کنا کاریه انا اعود فی ملتکم مونږ بس تاسو دین ته درځو ولو کنا کاریه اگر کوم دا بدګنو د خپل مونږ د زړه ځاني قد افترینا زی مړه دغه وخت یقینا موږ به دغه وخت دروغ وتړو علی الله تعالی باندې کذبان دروغ ان عدنا کچرته موږ واپس شو په ملت کوم تاسو دین ته بعد اذن جان الله منها پس دا غینه چې بچ ساتل دي الله بچ ساتل یو موږ الله تعالی منها دغه دیننا ها وما یکون لنا او نه جایز موږ لر ان نعود فیها چې موږ واپس شو په دغه دین ته دغه دین ته الا ان یشاء الله لكن که چرته او غواړي الله تعالی ربنا چې هغه رب زمونږ دی په مونږ کې څوک مرتد کوي هغه بیا د الله اختیار دی مونږ ته پته نشته دی الله دې مونږ عبادت وکړي او نور چې کوم دنو مطلب دار مونږ څوک وسع ربنا کل شیء علما او پراخ در رب زمونږ هر یو څه په علم په اعتبار د علم سره علی الله توکلنا خاص په الله باندې مونږ ځان سپارو ربنا افتح بیننا وبین قومنا فتح حال تکي د فتاحت نه ماخوذ دی اے رب زمونږ افتح وی کچر تاسو تابعداریو کړه شعیب انکم اذا لخاسرون یقینا په دغه وخت و تاسو ویل تاوانیانو نه په مال اولاد کې دغه ځان دی موري په خپل ګوروي دنه من شي خا فاخذت الله وی دوی ته دمکی ورکړه دمکی پسې فاخذتهم الرجفه نو اونی ول دوی لره یو جړق د دلدلې فاصبحوا نو وګرځیدل په دارهم په کورن خپل کې جاسمین پړمخه پراتو بس جاسنو بس ټول مړو الذين دا کسانو الذين كذبوا شعيبا هغه کسان چې دروغ جن غړل شعيب عليه السلام د تقدیر دی تفانو ورک شوخه فنا کا څنګه او فنا شو کا علم یغنو فیها گویا کې نو دیر شوی فیها په دغه خار کې تا باندې کدي کې څوک آباد شیو الذين كذبوا شعيبا آکسان چې دروغجن غننو شعیب علیہ السلام کانو هم الخاسرین و او پورا تاوانیان دی وای الله وای دی هغه تر تاوانیان دم شور کولا دوی خپل تاوانو کو فتولى عنهم نوروان چې شعیب علیہ السلام د دوی نه خدا مخکې له عذاب نه دا یقین تراول خدا له عذاب نه ورغل چې روان شو وقال وی ذکر پیغمبر په موجودګۍ کې عذاب ناراضي وقال وی یا قوم یا قوم زما لقد ابلغتكم رسالات ربي یقینا ما تاسو ته رسول دي پیغامونه در رب زما ونصحت لكم خير خوای میکړه تاسو لرا فكيف آتا نو سرنګ به غم وی علا قوم کافرین په قوم کافر باندې د په کافر خلکو څنګه خپشم بس ته نو ما غره تکړو خپل کار وما ارسلنا في قريه اوس تر دې پورې تر تر دې پینځو پیغمبرانو څو شو پینځه شو کنه پینځو پیغمبرانو واقعات ته ذکر کړل نو اوس څه کوي دې ته وایي تذکیر بالنعم والنقم الله وی ګره داس کله د نعمتونو را لېګم کله بیا عذابونه واړ واړ را لېګم که څوک سم نشي بیا رانی سما نو دا په دې اتو آیاتونو کې وای چې راته خبره اومه نه نعمتونو نه عبرت والي کې نعمتونو نه عذابونو نه عبرت واخلي ظالمانو خدا مسله اومه نه اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم دا الله قانون اومه نه دا الله د قانون خلاف نه دی دغه وته وی و ما ارسلنا فی قريه او نور علی گلی موږ په خارونو کې من نبیین کم پیغمبران الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء مگر دا مگر ونیولی موږ غوی من نبیین فکذبوه وسروای نو درو جن ګڼل او دی رسول چې رسول به درو جن ګڼل الا اخذنا اهلها بالباساء موږ به ونیول پچا باندې په مالی مشکلاتو باندې والضراء په بدني مشکلاتو دا په تکلیفونه را مالی او بدني پوښوي قحطونه برال بیماری طاعون وبا براله لعلهم يضرعون دې لپاره چې دوی عاجزیو کې الله تعالی ته تضرع کې عاجزیو کې سورۃ انعام درې تلویح کې تیر شو فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا نو ولنو چې کله دې ته زمونږ عذاب راغی دوی عاجزی کړو او دوی نه کول داسې په په دې وړو تکلیفونو باندې کینا او هغه کې بیا عذاب مرستو کیږي ثم بدلنا نو بیا موږ بدل کو مکان سیئات فزائد فزای د سبان دی تکلیف باندې فزای د مصیبت باندې الحسنات خوشحالی حتا تر دې پورې عاصو چې دوی بډیر شو مال به ډیر شو دوی بډیر شو وقالو دوی بوي قد مست ابا انا الضراء والسراء یقینا مسکړي او پلاران زمونږه الضراء غمون دغه مشکلات او سراء او رسیدلو زمونږه پلاران ته مشکلات او خوشحالی دواړه دا خو پکې زیرا زیرا پلارانو تیر شي مشکلات به کله به خوشاله نه دا را لې سچل شو دا زی راځي دا خو اته حالات دی بدلیږي را بدلیږي دا کیته دا څه واړی ښا پوه شو دا زمکه پلیټونه او پدیدل فاخذناهم بغتتا نو راو بنی ول مونږ دوی ناصافا وهم لا یشعرون دوی بنه پویدل الله وجو من اصافا راونو بیا پکې سنو مکر الله دا عذاب د الله نه الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان صحیح شو چې بیا کې زباچا کافر کړی نه اولم يهدل چې تاوانیان بس دی هغه کم بدبخت خلک ته خو خلک پکې گیر دي اولم يهدل الذين آیا آیا نه د ښکارا شوی اولم یاد یاد مان دی یتبین سر راضی آیا نه د ښکارا شوی هغه کسانو ته یرثون الارض چې په میراث کې وړي ځمکه من بعد اهلها پس ته وسیدون کو دا غینا اے یو قوم مړ شو نه وراغه دوی ته اوسم دی نه پويږي دی اوسم نه پويږي چې هغه مخکینی الله تبا کړل الله نشاء او که چرته مونږ وغواړو اسبناهم نو اوبرته دوی ته عذاب بذنوبهم په سبب د ګناونو دوی ونطبع على قلوبهم او مونږ مهر وو په زړونو دوی باندې فهم لا يسمعون نو دوی ناوي خبره دوی حق ناوري تلک القران قص عليك او ته په اخر کې باب ختمي نو دا ته وای چې راشه دا کیسې مې ته داسې نه بیانول چې توا چې بس کیسې وړي خوان دی وکړو کیسو نه عبرت واخلا خوش وي کیسو کې عبرت دی تلکل قرا دغه خارونه نه قص علی چې موږ تفصیلی بیان کو پتا باندې مینم با هغه خبرونه دا غینا ولقد جاءتم یقینا راغلی دوی ته رسول هم رسولان د دوی بل بینات په واضح دلایل سره فما کانوا نو دوی نیو چې ایمان راوړې به ما کذبوا په سبب د دی باندې تکذیب کړو من قبل مخکره دینا اول تکذیب وک الله بیا رسول ایمان نه ورکو دا تر دې پوری د تسکل د پنځو پیغمبرانو واقعا پاول کې داور توحید بیا پاغي باندې دلیل عقلی بیا دا غینه پس د پنځو پیغمبرانو دعوت او بیا دا غینه پس د ادغه د تذکیر بالنعم والنقم یا په نعمتونو تو ګور تم شه یا خو عذابونو تو ګور تم شه دا څه قصه دراغه کړ چې مطلب په یو نه سمېږي ها دا تر دې پوری ته ذکر کړ